مجادله کې رد رسم باطل درې قیدې مؤمنان ته په لفظ د ایمان او درې زواجر منافقینو ته په لفظ علم چې هغه تنظیم کې فساد پیدا کوي شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص قد سمع الله پتاقی واورد الله وینا دا خزی تجادلو کا چاغه جګړه کولتا سره پیغمبره بحث یې کا او تا سره فی زوجها په باره د خاوند خپل کې وتشتکی الی الله فریاد یې کا او الله تا والله والله یسمع اوری تحاورکما خبر استاسو د دواړو ان الله بشک الله اوریدل والده بصیر لیدونکې وزور او درو وان الله بشک الله لعفو غفور خامخا عفو کون کې دی بخشش کون کې والذین واکسان یظاهرون من نسائم چا اظهار کوي د خلق خود سره ثم يعودون لما قالوا بیا دا ګرځي دی هغه ستا چې دی وینا کړی وا نو ما تور دا ستا چې دی وایي فمن لم يستطع سوچ طاقت نه لري نو لازم دی په خوراک شپېتو مسکینانو ته ذالک دا دی وجنا لتؤمنو چې تاسو ایمان نوړې په الله او په پیغمبر د الله وتلک حدود الله دا احکام د الله دی وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب ندیم عذاب دې دردناک ان الذين بشکا کسان يحادون الله چې خلاف کوي د الله او رسول او پیغمبر د الله ما نه د دوی سره دی او نه کم د دوی نه ولا اکثر او نه زیات الا هو مگر د الله ما هم دوی سره دی اینما کانو کوم دی کې چې دی ثم ينبئهم بیا به خبر کې دی لره الله بما پای کې دی کوم عمل کړي یوم القیامه فرض قیامت کې ان الله بشک الله بكل شيء علیم پر یو چې دی پویا علم ترا آیات نو ګوریا کسانو ته نو چې دی من کړی شي وی ان نجوا د غلطو جرګونه دې پیشکش درکې تا ته پاس چې پیشکش نه مقرر کړي تعالی را پای باندې الله ويقولون وای دې فی انفسهم فقلولن کې لولا يعذبنا الله چې ول سزا نه راکې موږ ته الله پا خبرو چې وایو موږ حسبهم کافر دې درا جهنم دنه کې و دې دا جهنم تا فبئسل مسیر نو ډېر بد زه دې ګرځې دوه دا جهنم یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اذا تناجیتم کله جرګه کوي تاسو نو جرګه مکوي بل اسمی په ګنا او په زیاتی و معصیت الرسول او په خلاف د پیغمبر وتناجو دل سمور کوا او امدا جرګه کوي تاسو بل بر وایذا قیل کله چې ویلې شي انشزو پورته شي نو فنشزو پورته کیږي يرفع الله الذين پورته کوي الله کسان درجه چې ایمان وروړي منکم تاسو نه والذین واکسانو تل علم چور کړي شي او ته علم دې درجات په درجو پورته کوي او الله پاکا چې کوي تاسو خبردار دي یا ایه الذین آمنو اے مومنانو اذا ناجیتم الرسول کچ جرګه کوي تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقط قدمو بین یدی نجواکم نو مخکې کوي مخکې د جرګو خپل نه صدقه ذالک دا غره د تاسو د پاره تر پاکی دا علم تجدو کو چرته ان مو مې تاسو نو بشک الله دې بخش کوونکې مهربان اشفقتم آیا یریږي تاسو ان تقدمو چې مخکې والي وو کوي مخکې بشي چې مخکې بکې تاسو مخکې د خلو جرګو نه صدقه کده دې نه یریږي د صدقو پیش کولو نه صدقه نشي پیش کوله نو منځونه هو کوي فایز لم تفلو کله چونه ک تاسو دا کار کم کار صدقه پیش نکړه ډېر خلک کی ساونه ما خام صدقه پیش کړي ځان سړي شي نه پری دي الله په لار قرباني کوي وتا الله توفیق اچره دغه څور کی خلک مالی د دنیا کې وتاب الله او د دیندارې کارم کوي په دین کې او په دینیم لګي وتاب الله او شپه ورځ لګي وتاب الله علیکم او مهرباني وکړه الله پتا سبحان نو فاقی مصلات په پابندي خود موږ کوي کنه ها نو فاقی مصلات دې براشي الف اس نه لري پابندي وکړه د مانزه وا تو زکات ورکړه زکات واتی الله تابعدار وکړه الله او پیغمبر الله الله خبر دې پاج تاسو کوم کار کوي الم ترایت نو وینیا کسان ته نو ګوریا کسانو ته تولو چواریو دا چې قوم ته چې غوسه کړی الله پاغي باندې ندی هغه استاسونا او ندی د دینا د قسمونو غری په دروغ او د خپوی اعد الله او تیار کړی الله دې عذاب سخت بشک دې چې ډېر بد دی چې کوم کار کوي اتخذو ونیول دی ایمانهم قسمون خپل جنتن دال نو بن شو اے قسمې سبب د بچاو ځان له وګرځاو نو بن شو دی د لارې د الله نه د الله د دین نه فلهم دی لپاره عذاب مهین عذاب دې سپکون کې چرې لري بنګی ردینا مول داغه او اولاد داغه د الله د عذاب نه شي دا کسان خوندان د اور دی هم دی وی بیا په دې کې همیشه پاو د چر راپورته بګی دی الله ټول نو قسمونه بخری دی الله تا لکه څنګه چې دی قسمونه خوري تاسو ته او دی خیال او ګمان کې چې بشک دی په یو چیز دی الله خبر چې انهم بشک دی چې دی دا ته روغجن دی استحوذ عليهم الشیطان غالب شوه دی په دای باندې شیطان د شیخ سے معنا نه یاد اے الله دې رحمتونو لګي استحوذ عليهم الشیطان سور شوه دی په دای باندې شیطان وانساهم ذکر الله نو یې کو دین شیطان د الله کتاب چې پچا شیطان زور اور شو په روان شو نو قران ته خپل پاتې شو قران تیر شو اولائک نو دا کسان حزب الشیطان د شیطان ډله دا کته ګوره وې کنه تاسو سمه ما الا خبر شه ان حزب الشیطان بشک ډله د شیطان هم الخاسرون دا رتاوانی ان الذين بشکا کسان يحادون الله چې خلاف کوي د الله او پیغمبر د الله اولائک نو دا کسان فل ازلین دا دی په ذلیلو کې الله دې حفظ سي جوړ کړم دماغ سره زما یو یدخلهم جنات او دنبکی دې لرا جنتونو تا تجری چې به خو تاسو ملګری سم به امین وای تاسو ملګری نه بیمار دی اجل او دنبکی دې لرا جنتونو تا چې به یې ولا نه دونو دا غنه ولی خالدین همیشه به فیها پای کی زما خپل ګره درس الله بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ حشر سورۃ ممتحنه سورۃ حشر حشر کې زجر او هغه منافقین او تا چاغه غداری کړي وا لکه بنو نذیر بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص غوسه کړی تاسو کټل تاسو ملي نه لینه کجوري یا غاچ پر اغا یا پر دې تاسو غیل را قائمتن اولاد علی اصول په خپل وی خو خونو جوړ لبانه الله وی کپرې دې دا غي باغونه ام تاسو خو هدا او کټ کوي د علی کتاب باغ نو تاسو خو هدا بعض صحابه ته غوسه وي موږ له کجوري په کار نه دي تاو پیو باسو هغه له غوسو بعض وینه موږ له په غوسو لو کټ کولو څه فایده ده بلکې موږ له بس کوي کجوري وکي دا غباونه فباذن الله نو دا په حکم د الله وليخزي الفاسقين او دې د بارا چې رسوا کی فاسقانو لرا وما فا الله على رسوله منهم واچ سان کړ الله په پیغمبر منهم د دین فما وجفتم علی من خیلن نو فلله خاص الله لرا او د پاره د پیغمبر دا غي اختیار دی او د پاره د خپل خپلوانو او د زمانانو د مسکینانو او ورکول شي وام نسبیل د پاره د مسافرو کې لا یکونا د پاره چې نشي دولتن او لیدل رولیدل بین الاغنیا په مند مالدارو کې منکم تاسو نه وما آتاکم الرسول فخذوه ا چې درکې تاسو ته پیغمبر نو عمل کوي پاره وما نهاکم عنه فندوا چې من کوي تاسو هغه نو من شي دا غینا واتقوا الله ويرجد الله نا ان الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب والے للفقراء المهاجرين د فاد غریبانو مهاجرینو کسانو چوخلی شوی من دیارهم د خپل کورونو او اموالهم د خپل مالونو یبتغون چې رټي د فضل من الله د طرفه د الله او رضوان او رضا منتیا وینصرون الله او امداد کوي د الله او رسول او پیغمبر د الله او لایک نو دا کسانو مصادقون دا د رښتینو نه دي والذین کسان تبوا او دا چې زی ورکو کور کې مهاجرین او تا ولی ما او ریول ایمان من قبل مکر دینا یحبون دی محبت کوي دا چا سره هاجر چې هجرت کړي الیهم دیتا او د نمومي په سینو خپلو کې حاجت دا سنا چې ورکړي او دې ته ورکړي شي تنگسیا په خپل لونو کې دې ته ورکړي شي او دې غوړه کې په خپل ځانو باندې ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دې باندې لوګا و مې یوغا اسو چو ساتل شو شح نفسي د بخل د خپل ځام نفسنا نو دا کسانو مفلحون دا دې کامیابونه او مگر دوا فی قلوبنا زمن پزړونو کې غلن حسد او کنا د پارا دا کسانو امنو چې مان وروړي ربنا ای زمن ربا انک رؤوف الرحیم یقینا تی وا مهربان علم ترای تنګور ال الذین کسانو تا نافقو چې منافقت کړي یقولون وای دی له اخوانهم په حق د خپلونو کسانو کې کفرو چې کفر کړي من اهل کتاب د اهل کتابنا لا ان اخرجتم کو کله شو تاسو لنخ رو جنان خامخا منګ وزو سره تاسو نه ولا نتیو فیکم او نه منو منګا په بار تاسو کې احدن دی چا بدن چری چال وین قوتلتم کو وجل شوی ک جنگ کولی شي تاسو سره نو خامخا امداد به کوي تاسو نو مخامخ امداد کو تاسو دا ته وي والله والله بیان کې دې چې به شک دا خلک کاذبون درو جن دي لا ان اخرجوا کو خل شنو لا يرجون دین او زمام دا اسرا ولا ان قتلوا او کده سزا جنگ کولې شو نو د امداد نه کېده دی ولا ان نصروهم او که امداد کړی د دی نو لا ان لا والله لا یو ولن الادبار خامخا وا بلې دې شالرا اول خو دې جنگيږي نه امداد نه کوي دا منافقان د دې کفارو او که امداد یو کوي نو الله وي دې بشا کی بیا به دې امداد نکړي شي لانتم تاسو اشد ډېر سخی رهبتن فروق کې پسینو دې کې من الله طرف د الله نه دادې وجنا بشک دا یو قوم لا یو قوم چې نه کوي لا یقاتلونکم جميعا دې جنگ نه کوي تاسو سره ټول الا فی قرى محسنه مثلهم صفت ده ده کا مثل الذین پشان ده صفت دا کسانو ده من قبلهم چې مخکره دینو قریبا نزدې زاقو چو ساکاغي وبال امر من جام د کار خپل ولی لهم حاضر عذاب الیم عذاب دې درناک کا مثل شیطان صفت ده پشان ده شیطان ده شیطان مثلهم صفت ده کا مثل شیطان پشان ده صفت ده شیطان ده وذالک جزاء الظالمین دا د سزا د ظالمانو یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله ای مؤمنانو یریږئ د الله نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد او دی ګوري هر یو انسان هغه عمل دا چې د مخکې لګلې لغه دین د پاره د سبا چې ما سبا ځان نه سم عمل لګلې قبر کې به سبا سکو تاسو کومه ځای وکړو دا شته مزید تاسو نه مخکې ډیر سوالې لږ او زی وګوره بادشاہ اوس لاله لال او را دا ځان لا اخر سوچ وکړ چې ما سبا له سو و یریږي د الله نه بشک الله خبر دی پاس چې تاسو کوي ولا تکونو مکیږي تاسو کل الذین پشان د کسانو رسول الله چې ارکړي الله لرا فانساهم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ ممتحنہ سورۃ ممتحنہ کې بایکاټ د کفار سره اتباعد عن الاغیار او دو قسمه کفار ذکر کوي د یو قسم کافر سره لین دین صحیح دی چې هغه تا د ملک نو باسي او نه تاسو وجني دویم هغه کافر چې دا غي سره لین دین بم نه کې تعلق بم سره نه ساتي او د پاره د لټولو زما د رضامندیا تو سرون الیم بالمودته چې پټولې تاسو هغه ته خبر د دوستۍ وانا علمو زخ پویګم پاس چې پټوي تاسو او ما لند ما چې کار کوي تاسو و مې يفعل او چا چې کو دې کار لرستا سنا فقط ول سوا سبیل تاکي دې گمراه شد نه غلارینا تر دې چې ما نوړې تاسو په الله ایک یوازې الا قول ابراهیم سیوا دې بغیر د وینا د ابراهیم علی السلام نه ل ابي د پاره د خپل پلار چې لا استغفرن خامخا ز په بخنه غوالم استاد پاره الله دې توحید نصیب کا وما املک لك او زما واک لرم استاد پاره من الله د الله د طرفنا من شین د سیز ربنا ای زمنګ ربا خاص په تابانه من ځان سپارل لري و الیک او خاص تا ته انم نا را ګرځو مونږه و الیک المسیر او خاص تا ته دې زید ګرځېدو ای زمنګ رب لا تجعلنا مگر زو مونږه فتنتن کمزوري د پردا کسانو چې کفر کړي دی واغفر لنا بخنو کې مونږ تاز ای زمنګ ربا انک انت العزیز الحکیم ته غالب او حکمت والا لقد کان لکم په تحقیق شته ستاسو دپاره فیهم په دی کې اسوتون طریقه حسنتون خستا پر دا چا چا امید لري دا الله او ورځ د اخر و من يتولى سوچ واولید فإن الله بشک الله هو الغني الحمید علی بے پروا او استایل شوی اصل الله قریب د الله ای جعل اچو بغیر د پمن تاسو کې پمن دا کسانو کې عادت منهم مودتن چې دشمنی کړي تاسو سره من هم دداینا سیو ګرځو دا غل راغی منځ کې مودتن دوستانا هغه دشمنان به الله تاسو دوستانو ګرځي اه والله الله قدیر خذ بیا ور اخر روان دي والله غفور رحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان لا ينهاكم الله نه منع کوي تاسو له الله د لین دین دا کسانو نه لم یقاتلوکم چې جنگ نه دی کړی تاسو سره په دین په دین کې نو وجنی تاسو لرا ولم یخرجوکم انو باس تاسو لرا د خپل کورونو نه ان تبروهم نه منع کوي تاسو لرا الله د احسان کولو دا غین چې احسان سره وکړي وتقسطو انصاف کوي تاسو دا غي سره ان الله بشک الله مینه کې انصاف کوونکو سره انما ينهاكم الله بشکا من کوي تاسو را لا دلین دین دا کسانونه چاغي جنگي تاسو سره په دیني په دین کې واخرجوکم وباسغه تاسو را من دیارکم د خلق کورونو وظاهروا على اخراجكم او امداد کړی غي په خلق تاسو ان تولهم چواول تاسو دا غي دوستانه ته چې دا مؤمنانې خځې دي نو فلا ترجعوهن مو واپس کوي تاسو دا خځې کافرو ته لا هن ندي دا خځې حلال لهم د دې کافرو د پاره ځکه چې کافرو پرې خو دي ولا هم او ندي دا کافر حلال لهم د خځو د پاره واتوم ورکه تاسو دیتا هغه مال انفقو چې خرج کړي دي کافرو په دې خځو باندې خزه بنور کې د خزه چې سوره مال له مہر دې کافر په خرج کړي کافر د هغه مال ورکه ولا جناح نشته دی ګناه په تاسو ان تن کیو نه چې په نکاح واغلې دی خو زلرا خو هغه خځه هم ته په نکاح نه اغلې خو کلا چور کوي تاسو هغه ته دا غي مهرونه چې اخلي نو مہر به لور کې ولا تمسکو به سمل کوافر مبندوي په نکاح کافرانو کې خزي چې کومه ښځه د کافرو سره پاتې شوه او تا سره هجرت یې ونه کړو نه الله وایي هغې ته ښځه مه وایه په خپل نکاح کې مه ساته او پرېږده لکه حضرت عمر پرېښودې وه واسألو ما انفقتم وغواړئ هغه مال چې خرڅ کړی تاسو په هغه ښځو کومه ښځه ستا نه کافرو کې پاتې شوه نو هغه خزه مغوالا کافر توا د دې مال مال راکا دې چې سورہ ما خرج شوی نه هغه مال راکا فسالو وليسالو ادغالي هغه چې دې خرج کړي پاره باندې دا حکم د الله دی یا اوس هغه خرج کړي نو هغه خزه نه غواړي هغه خپل مال غواړي چې په خپل سورہ مال لګولې دا حکم د الله دی فیصله کې الله تاسو ترمنځ الله په یو حکمت والا دی وان فاتکم کلال استاسو نس شی من ازواجکم تو خود استاسو نه یعنی کافر تا الله و چې کوم خزه کافر تا لاله هغه اس شیر خزه او ته مو الله وی فعاقبتم نو بیا نمبر راغ استاسو پاغی دا غین خزراله د کافرونو نو فات الذین ذهبت نو ور کوي هغه کسانو ته چې تدری دا غی خزه مثلما پشان د اغه مال چاغه خرج کړي په دې خزو قربان دي ویریږي د الله هغه بادشاہ نه چې تاسو پاره یقین کوونکې مقصد دا دی چې تاسو نه خزه کافرو تلاړې الیاذ بالله نو د کافرو نه خزه مغواړي کافرو ته وایي چې زما په دې خزه سوره خرچه شوې ده اگر کا اوس د اغې نه خزه رااله تاسو ته نو کافرو ته به خزنا والا کوي چې د کافرو نه کمې خزراله نو داغه چې سوره پیسې کیږي نو به کافر ته نه ورکه اب هغه مسلمان ته ورکه چې داغه نه خزه کافر ته تللی دا دمان یا ایه النبی وی پیغمبر کله چې راشي مؤمنان تاسو مؤمنان زنانا بیعت کوي تاسو سره په دې چې دی باندې شریک دی الله سره یو شی غلا باندې کوي زنا باندې کوي نه بوجنی اولاد خپل لرا نن سبا ډېرې ښځې خپل اولاد په کېډه کې ووجني ګولې دوايان استعمال کی یا د زنا په وجه بچې شوي یا اسې ویره دا ډېر بچي ښه نه دا ناروا دي ولا یاتینا ببهتان د یا داسې دوايان استعمال چې دا غي سره بچی نه پیدا کیږي ولا یاتینا راتله بندا قران سره من دي راتله بنه کې دا خزه په بهتان باندې چې جوړي باغې لرا مینه اې دي نه مخکې د لا سنو رخونه دروغ به نه جوړي زنا به نه کوي او خلاف به نه کوي ستا په یو نیک کار کې نو بیعت کوو ته صدا بخنه ورده لدا الله نه بشک الله دې بخشش کوونکی مهربان اے مؤمنانو مول یو داسې قوم ته چې غوسه کړی الله پاغه تاکي هغه نه امید شوی د اخرت نه څنګه چې نه امید شوی کفار داغه قبرونو والونه دا پورته کې دو بیا دا غینا بسم الله الرحمن الرحیم سوره صف صف کې رټنه دا هغه خلکو ته چې په خلی وي او مل پینن کوي شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان سبح لله پاکی بیانې خاص الله لرا مخلوق په اسمانو کې دی واج په مو کې او ول عزیز الحکیم دا الله غالب او حکمت والا دی فلما ازاغو ازاغ الله ارکلا چې کاګو شروع د دیننا نو ازاغ الله کاګ کړه الله از دې زونه د دیننا سوچ کو شوی دی الله کو کړه لاندې دا والله سوچ مهنت نه کوي الله غلا توفیق نه ورکه سوچ مهنت کوي الله توفیق خو مخا ورکه والله لا يدل قوم الفاسقين الله توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته مو د آباد طالبان د شپې پاسيږي مهنت کوي ومبشرا برسول او زیر در کونکي په یو پیغمبر چې راځي به من بعد رسو زمانہ اسمه احمد شنوم دا وی احمد فلما جاءهم بالبينات ارکلا چراغ پیغمبر دیته په دلایل نو قالو وی دی هاذا سحر مبین دا جادو ښکار دی ومن ازلمو سو د ډیر ظالم من دا چانا چا جوړي په الله باندې درو وهو یدعا علی الاسلام او هغه را بلل شي اسلام ته دعوت ورکول شي په طرف د اسلام والله لا یهد القوم الظالمین الله توفیق ورکړي قوم ظالمانو ته یریدون غواړي دی لیطفئ در پاره چمړه کې د الله رڼا په خپل خلوبانه والله متم ولا پوره کون کې د خپل رڼا دی ولو کړه الکافرون اگر کبه دي غني کافران هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله ذات چراري غلې پیغمبر خپل بالهدى په توحید او په دین مضبوط باندې د لپاره چې غالب کې دي دین لرا په دینونو ټول باندې اگر کبه دي غني مشرکان اے مومنانو هل دلکم لا تجارتن آیا خودنن کوم تاسو په یو سوداګری چې خلاص به کی تاسو را من عذاب الیم دا عذاب درناک نه تؤمنون بالله چې ما نوړې تاسو په الله او په پیغمبر د الله او تجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوي په لار د الله کې به اموالکم انفسکم په لګولو د مالونو په کړهو د خپل ځانونو ذالکم خیر لکم دا کار تاسو د پاره غوړه ده که تاسو پویږئ سب تعاونو کی زما او زما د حافظ صاحب سره من انصار ال الله سوق بشي زما امدادي د خو ما سره تیار دی 24 غنټه من که چټي وشي دی زما چټي نه شي بتا سره موجود ما پاخترونو کې غمونو کې خادو کې ار وخت ما سره تیار دی زاره منګه امدادیان د دین د الله یو ګړای خو وای منګه امدادیان یو د الله د دین د پاره تاسو سره ملګرتیا کو امن طائفه من بنی اسرائیل نو من لا خبره ده یو ډلې د بنی اسرائیل ایمان راوړو وکفرت طائفه او کفر کو بل ډلې چې نمون ترغیب د دین طرف ته او رد په خلکو چې د دنیا په سيزي دن پری دي دنیا په شپږ روپو په سیمنډه وای لس روپو په سیمنډه وای او دین او قران پری دي خپل ځای مرکز پری دي چې کم جن می علم حاصل کړو چا وګوره بل خېری به نقصان نشه بل کړ بلګه سم پر دې شابه زړه کوشګه شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاک بیان الله لرا مخلوق چې پاسمانو کې روا چې پزمو کې دی الملک بادشاہ دی القل راول راول راول راول شبا هو الذی بعث فی الامین الله غزا ته شرا ویریګه په امیانو کې پیغمبر من هم داغه د جنسنا یتلو چللی علیهم په دی باندې آیاتونه د الله و یزکی او پاک ای په دی لرا و یعلمهم الکتاب والحکمه او هی په دی تا معانی د قران او د سنتو ا و انکار وکړ چې ودی من قبل دا یو په ګلا پاتیو وان کانو اگر چود ہے ها ها او خدای خو شابه وان اذن افرین او سره اذن وان کانو اگر چود من قبل محاضرات دو پیغمبر نبی زلال مبین خامخا فگمراه کار کی و آخرینا نور کسان منهم ددین لما یلحقو چې په وشوی ندی بهم دی پوسو دای پسې په دای پورې لا پیو شوی نه دی نه دی پیو شوی دای سره او ول عجم او ول عزیز الحکیم او دا الله زور او حکمت والا دی دا دا میر دی نسو ذالک فضل الله د سم نکړنو دا فضل دا الله دی یو تی مې شا ور کوي دی لا چاته شا چې خوږي شي والله ذو الفضل العظیم الله مالک د فضل لوی دی لوی فضل والا دی مثل الذين حملوا التوراۃ صفات دا کسانو چاغي مکلف کړي شو په تورات باندې ثم لم يحملوها بیا د عمل نو کو پاغي باندې بیا د تابعداري نو کړه دا غي تورات کا مثل الحمار مثال په شان ته د خر دی اے علم او کو علم زکاو په علم عمل نکاو د جمعات له حاضر نکاو د استاد ادب نه کاو د قران ادب نه کاو عمل پاغه هونو کو سه چز د کول نو الله مثال خپشان ته د خر دی يحمل وسفارا چې پورته کوي خر کتابونو لرا خر باندې بلا کتابونه او تړا او پټکه ول اوه مولا کې دی شي او اسکټو ته واچوا مولا کې دی شي نا پډیرو کتابونو باندې مولا نه پټکه او نو فإنه بشکا دا مرغ مخامقیدون کې د تاسو سره ثم تردون الى عالم الغيب بیا به واپس کړئ شي تاسو هغه بادشاہ ته چې هغه پویګو په پټو په کارو باندې سبق ویل ورکړي فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به کی تاسو لرا پاکانو چې تاسو کوم عمل کاو چې کوم عمل د دنیا کې کاو پاره به خبرګي وسم کتا سا عمل کو نو بیا په خبر شي مولا بد نه جوړ شي عالم بد نه جوړ شي ګني کدو بد نه جوړيږي کدو چا چا پیر غوخه یو مس کې شیخ علي ها خلک وجود دغه او خلک صبر نه نه ځان کدوان مو جوړوي ځان عالمان جوړ کړي یا ایه لک یهود ویلی وقالو قلوبنا چې فسعو الی ذکر الله چې راځي نو زې تلوار کوي ذکر د الله کتاب د الله تا وزر البيع پرې دی لین دین د دنیا کاروبار بیا پرې دی بیا منډه وهي قران ته و اواز شو چې درس اواز شو چې مونږ الله اکبر ذالکم خیر لکم شپږ روپۍ ویني لس روپۍ نو هغه ته منډي وهي وترکو کا قائما افریدی تعالی را ولاړه وزه پر استاد وسګار ده نه کار کتلې وترکو کا قائما افریدی با تعالی را ولاړ په بیان د توحید باندې او بیان د مسلې و د تجارت نه قران ذکر دین خودل زکول دا بهتر دی اے مونږ چې دا یو درس کو دا یو کتاب وایو دو وایو حدیث وایو او بلا حدیثونه مونږ وایو دا بهتر نه دی دا تجارتونه نه او چې تاسو کې زکای کنه والله خیر الرازقین الله دې بهتر د رزق ورکوونکو نه بسم الله الرحمن الرحیم سوره منافقون ډیر بد دی هغه چې د کوم عمل کوي دا دی وجنا بشک دی امن ایمان راولې ثم کفرو به کفر کړي فتو به علا قلوبهم نو مو له ګول شوی دا پر نو باندې په هم دی لا يفقهون نه کوي په قران کته په قران پوي دی د بمال لګو دا الله په دین باندې منافق به ځان نه جوړاو او ربته وینا دا غي داسې به اوره خوګه خوګه خوګه خبرې بته کوي کأنهم خشب مسندا گویا کتب ودا لرګي دي تکیا کړی شوی دیوال ته څنګه چې داغه د دیوال ته تکیا شوی د لرګي سفید نشتا بلیګینا فیده کی نشتا نو د منافق په درس کې پکې نه سیدلو دین په کار کې پکې نه سیدلو سو فیده نشتا اذا قيل کله چې ویلې شي لهم د تعالی او راشي استغفر لكم بخنه وو غالي تاسو د پاره رسول الله پیغمبر د الله نو لو او رؤسهم او ها او لو او نو وب خزي د خپل سرونو لره جی رازو رازو رازو صبر کوي جی بار تزو چکر لګو ورایت او موینی بت دی لره یسدو نچ بندي گوا خپل نورم بندي د الله د کتاب نه وهم مستكبرون او دې بس کې ځان بغړ ګن کی صاحبې سوا ان برابر دی عليهم په دې باندې استغفرت لهم بخنه غواړي دی لرا ام لم تستغفر لهم او کته بخنه نه غواړي دی لرا لا يغفر الله شر بخنه نه کی الله دیتا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين لا توفيق نور کی قوم فاسقان ته هم الذين دعا کسان یقولون شوا الا تنفقوا على من عند رسول الله خرچ مکوي په هغه چا د پیغمبر سره دي حتا تر دې ينفذو چې خواري شي دیدنه اې چې د پیغمبر سره کم صحابه نو کفار او منافقان به وي په دای باندې خرچ مکوي چې پیغمبر یواز پاتې شي طالبان به تلال شي او چې خرچ په کوي نو بیا اوسر مرګري نورم ډیریږي وسموي په دای باندې خرچ مکوي لا تنفقوا علی من عند رسول الله خرج مکوي با چا چې د پیغمبر په مجلس کې دي حتی تر دې ينفذو چې خارج دي ولله خزائن السماوات خاص الله لا خزاني دي د براو د خطا ولکن المنافقین ملکته نه خرج کې الله عزت په خپل مال لګوما خزانه ما سره دي تاسو سره دي لکن الاشتغال خزاني دي ومن يفعل واچا چوک ذالک دا کار فولائک نو دا کسان هم الخاسرون دار توانی وانفقوا خرچو کئ مما د هغه مال نه رزقناکم چې درکړې موږ تاسو ته وګړه صدا الله وی خرچو کئ مال لګوي دا هغه مالونه چې ما درکړي دکان نه با پر یان تاسو ته بچا چې اوس کوي بچا سموسه بچا پکوړې بچا خوراکونو څه چې د وس کېږي نو ور کوي غریبانو سره احسانو کوي طلباء سره خرچو کوي دا معنا چې درکړي موږ تاسو ته من قبل یاتیا مخکې دراتلو یو کس تاسو ته مرګ چې مرګ د لرا شي د مرګ مخکې مخکې خرچو کا ويقول ان وای بده په وخت مرګ کې ای زماربا لولا اخرتنی ول رستو کو تعمل را اغنیټی نزدیتا فاصدق چې ما خیراتونه کړی وي ما به ډېر چيانې ور کړې وې ما ډېر خوراکونه ور کړې وې مخلوق ته واکم من الصالحین او هم بزدا نیکانو نه خلق درستو کړې وې یا ارمان کې صدا اوس نو ورکه ولا یؤخر الله چرن رست بن کې الله نفسن یو نفس لرا کته ډیر سبا ارمان کوي الله دې بن رستو کوي ګوره ها کله اذا جاء تا ارمان نه کوي مړه اذا جاء اجلها کله چې راشي نیټه راغی د مرګ والله خبير بما تعملون ته تعریف ارمان نه کوي دې نه کوي والله والله خبير بما تعملون وګوره ای وای هاي لګنو رستو کاله چې ما د غریبانو سره احسان کړي چې مې ورکولې خوراک مې ورکولې په جمعه ته په عمر رسکه ناسو والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاکانو چې تاسو کوي بسم الله الرحمن الرحیم سوره تغابن تغابن دوی سیره اوله سکله سیاتونو پای کې بیان د مقاصد او ارباو او د مکی بیان د جهاد او د انفاق هو الذي الله غزاد خلقکم چې پیدا کړی تاسو نو فمنکم کافرون بعض تاسو نه کافران دي ومنکم بعض تاسو نه مؤمنان دي والله بما تعملون بصير الله پاک چې کوي تاسو لیدونکي دي خلق السماوات والارض پیدا کړی الله اسمان نو زمکه بالحق پرشتیا او صورکم او شکل در کړی تاسو ته فاحسن صورکم نو څخه شکل در کړی تاسو ته و الیه المسیر او خاص الله ته دې زه دې ګرځېدو واپس کېدو یعلم ما فی السماوات والارض پویږي الله پاسوانه چې پاسمانو کې او زموږ کې و یعلم ما تسرون پویږي پاس چې پټوي او چکار کوي والله علیم بذات الصدور الله پویږي په مرادونو د سينو چې ستا په لکه سي الله په خبر ده دې په لبا باندې لیکي ها والله غنی حمید الله دې بے پروا او ستایل شوی زعم الذين كفروا خیال او ګمان کیا کسان چې کفر کړي الله یبعثو اچ چربه دې پورته نکړي شي کافر وي موږ بیا نه پورته کیږو د قبرونو دلته بدا مزه کو دکانونو با پاریانه بکو چې مړو شو بیا و مړو شو نه نه پا کارونو چې تاسو کوم عمل کړو دنیا کې تا د سحری موس کړو کنه تا د ماسوتنی موس کړو کنه تا عقیده صحیح کړو او کنه تا احسان کړو کنه د غربا او سره حوازالک علی الله یسیر او دا کار په لړې رسانه کوم کار په آسان دی چې پورته کوي به دې او بیا به ستا نه تپوس کوي ستا د اعمالو چې په جماعت او مدرسه کې دې څنګه وخت تیر کړی او تپوس به دنه کیږي وامنو بالله ایمان راولو دې بالله دې وجن حدیث کې راځي بخاری چې کم یو سړی جماعت کې پاتې کیږي او هغه د شپې تهجد نه کوي نو امام بخاری وی افسوس ته پاغه باندې نور خو کنه کې خو ځ کورونو کې پاتې کیږي او چې یو انسان جمعات سره تعلق دی په جمعات کې منځ کې ودره او داغه نه تهجد پاتې کیږي افسوس دې په دې کسانو باندې ماشاءالله زموږ طالبان ټول خري وو کې چې دا یو نیمه نه کوي دا کوي دا کوي دا کوي نور کوي ماشاءالله وذالک نفامنو بالله ایمان نوړی په الله او رسول پیغمبر د الله او نور الذی او چې یو پر سړی عادت شي کنه دا عادت کړه ګران دي توا درې سلو پنځه شپې ګران دي یو پر عادت شوی لکه به خوشحالي وي لکه به سرور وي لکه به مزه وي چې پاسېګم الله ته او درېګم بیا به دوه خوندر کوي چې بیا به خلک وي م پاسېګا ته وینا ز پاسېګم دې کې ډېر مزه او سرور دی فنور الذي او شیطان چې کله کم وخت پاسېږي هغه وخت پرې دا سم دا وخت دا ملسه کې بیا خو بدل دي ور باندې باندې کوو خدا نو ممنه شیطان به مو اوس پاسېګم چې الله یاد کم چې الله نه ګناونه ختم کړي الله یادوم چې ذهن می تیز کی پټه کې نه پويګم ون نور الذی ما نور پرنا چراری کله زمونږ والله دې ته پوښتنه کړم والله بما تعملون خبير الله په عمل چې کوي تاسو خبردار دي یوم زمون شیخ الحدیث صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي چې زما استاد څنګه کړی ما وې زما د خپل استاد هغه مشن نه پرې د بیماری یې اپریشن دی د سترګو شوګر انتها ته رسیدلې کینسر انتها ته رسې چغه وې د دردونو نه اچ هغه درې بجې جمی کې نو بیا خپل پاسيږي او الله یاد صد ج سره د تاسو حالت نه شترې سلور کا صدق کسه او تناس دې د شګری لپاره چې ملکی دا څه او تناس چې تک پډړې والو او هغه خپل درې بجې پاسيږي او داس کوي پاغه بد حالت کې لکه څنګه چې هغه مناسب ګڼي بیا په ناس او په دغه باندې زه زر منځو کې په تکلیف کې خپل عبادت نه پرې او مخه جو جوانان خستا خمزیدار او تا موږ نه پاسیږو یا سبا موږ هم نه حل راو کنه دې نو سبا چې موږ په دغه حالت کې بیا پاسیږو نو اوس خنه چې موږ پاسیږو شورا و بل وای خلکو زه کمزور یم وګوره پنځه شپږ منټه سیوا کیږي نو زما زړه کې ګند کیږي کنه زما او داس ماتې ده نو خدا حالت دی مونږ نه خورڅ پاتې دي کمزوري شو دې حالت او رسیدو ستاسو واخره ستاسو ځواني ده یا داسې وخت زمونږه چې سان نه تر مازیګره پورې مونږ په یو او داس باندې درسونه کول لزم تیرولا ماسوتن نه تر ساره پورې زمونږ شیخ به دغه سو او یا نن داسې چې د سلو پنځه منټه سیوا کیږي لکه بوډا شي سړی کمزورې شي اعضا کار پرې دي وګونه کار پرې دي وي وخت می وی خوره د تر زوی را سره ولاړو وای ما چې ما مسا وکړه کنه ما ته پته نه لګي وای چې او تا مسا وکړه ما چې ما چې تا وکړه ما ته خپل ما څه پته نه لګي چې ما او داس کې مسا وکړه کوونه ذهن می دوره حالت ته رسیدلې او په دې حالت کې الحمدلله من کتابونه او چې سبقونه مونږ پریرو بخاری او قران درس مونږ باندې بیا څه چل کیږي هغه مونږ سی وایو حافظه زمونږ داسې شوې کمزوري شو اندامونو کا وګونو کا پرې خو سترګو کا پرې خو ذهن کار پرې خو اعضاء کار پرې خو نو سبب په تاسو دا حال روان دی او تاسو ټیم دی او بشو تاسو مزه ده ما ته پته لګي خپل دا ګوره ما چشمه بچ ما وی مې لږه کې چشمو دا دریا کار دې ځان چشمه په سرګو کوي او زه په سرګو بغیر چشمو زه کتاب نه وینم وګوره چې دا نه زه تاسو سبق ویل شم زم چشمه نشته نشم به چشمو سرګو کار پرې هو خپو کا پر خپې مې درد کوي خو مې دغه سنولې دا یو خو پونټو لشپاو را سفر شو نو اوس زه تر لګه لګه د ازمات خو ډیر غمو اوس مې خپې غزولې دا چې نو بیا کار نه کوي دا لا موږ لا ځوانان یو 46 47 48 عمر کې روان یو او دا 80 سال کې روان دي اتیاو کې چې اتیاو ته موږ ته رسیدې شو موږ چې پته وته موږ به ختم سره موږ داسې نو تاسو ټیم دی مزيدي داسې قوت زمونږه موږ یا الله موږ باندې به کمزور والي راځي بیګا زمونږ هغه امیر چې ماته وای کنه او کتاب ولوم به درس کاو ته لاله ما یې وارو کا پتا به یو ځل ځواني ختمي کنه او ستاسو د ما خیالي ستا غزون نشتا نو مې خامخا انسان دی کنه کمزور شي یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن لا اوسم خیودن رسول کوم حل بر روان ذالک یوم التغابن دا دا ورځ د افسوس و مې یومن چا چې مان نور په الله عمل کوي نیک لری بکی دا غنه دنیا مصیبتونه دا او ادخله جنات او دنه بکی دلا جنتونو ته چې بهږي ولاندې دونو دا غینه ولې همیشه وی فی اپای کې ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا د کامیابی لوی په پیغمبر زموږ دی رسول خکارا الله لا اله الا هو الله چې دې نشته بل حاجت پوره کول والا به رضی الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دې ځان اوس پاري مؤمنان یا ایها الذین آمنوا مؤمنان ان من ازواجکم بشک باز ذا بیبیان او تاسونا او اولادکم دا اولاد تاسونا عدوون دشمنان دي تاسو د پاره فحذروهم نزان او ساتي دا غي د دشمنینا باز اولاد باز شاګردان دشمنان وي باز اولاد دشمنان شي باز خزي دشمنان شي پوش نه پری دین تا و ان تعفون اخبار کلونه نه چې واده وکړه یو کمرې ته خزو خاوند نشوي دي سار چې شو نو ځوان مل پروتو خزه ژوندې او ځوان مل پروتو تفشیش کې لګیا دي چې دا ځوان د شپې چا وجلې دي په خپل مرګ باندې مړلې او کده خپل ملګری وجلې دي معلومیږي وای دا چې د خپل ملګری وجلې دي خو په ستري قبان دي شوارو کا زما حق نشي ادا کوله یا زما مناسب نه دي دا حالت دنیا نه پوه دا دشمن نه شو خدا خدای دشمن نه شو اولاد دشمنان دي اولاد هم دی وجني پلار هم دی وجني خپل خلو دشمن الا ماشاء الله وګورته یو بل غریب راغله دا سه دا شړل لري زه په خپه شوم بل افس سره وته مور خپل را شړل اته ته رسې زو استاد دا سو تاسو پیژن اته ځان په کری وړا غوندې کمره نیولې پای کې غریب ناست خزا ور سره ظلم نه وتغفروا او بخنه مکلا نو فإن الله بشکا معافي مکلا ایدا چې دا صرف کوي بیا بشکا الله بخشش کوونکی مهربان دی انما اموالکم واولادکم فتنه بشکا مال نو اولاد تاسو فتنه را امتحان دی عذاب دی خو باز ټول نو والله خا اولادم پکې نیک عمل خطیب سے اولاد وګړه جنکې نوسې ها دیندار دی مدرسې د جنکو د لکانو ټول قاریان حافظان عالمان خادمان دي د دین اولاد داسې خزي بچي اولاد داسې والله عنده اجر عظیم الله چې دې د سره اجر لوی غونو کې دینداری ده فتقوا الله ما استطعتم یریګه د الله نه سم چې طاقت او توان نصیب تاسو الته خو بس دنیا دا پیسې دې کګټې خو بس زوی که ګټې خو نسې او که نور کې مهنت نه کې ذمہ داری نه کې کار کسب نه کې رخصه مړه ده په مخ مې ملګا ته پیسې نه ګټې نه چې کم د دین کار کوي وادامي اصل بچي او نو سره بس اصل ګټه دا ده فتقوا الله ما استطعتم ويريږي سم چې طاقت رسیږي تاسو وسو من حکمونه د الله واطيعوا من زما حکمونه تابعداري کوي وان فقو خرچو کوي خرج کول خیر الخير لانفسکم دا به تر فاضل نفسونو تاسو کله کله رس خطا شي د خرج نه د باز خلکو خیر لانفسکم غرا د پاره د نفسونو تاسو خرج کوي دا خیرات کول خرج کول دا غره دي تاسو د پاره خطا نه کړه شپه او ميوقا شح نفسي آسو چو ساتل شو د بخل د خپل نفس نه اولایک نو دا کسانو مون هر کال ډک دی د حکمتونو نا دغه کی بدلی سوره طلاق طلاق طلاق طلاق کې دوی سیوی پاک د تغابن اول ایسه کی اوایاتونو پدې کې بیانو اوله کې بیان د امور منتظمه او دیمه کې بیان د مقاصد او اربو کدوره حقیقت کدوره بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر اذا طلقتم دا د خاص دوست دی ور خیال کو یا ایه النبی اے پیغمبر یا ایه النبی وی پیغمبر اذا طلقتم النساء کله طلاق کوي تاسو حضور را فت طلاق ور کوي تاسو حضور تاسو فطلقوهن طلاق ور کوي حضور تعالی عدتهن مخکې د عدت داغینا یا د پاره د عدت تیرولو داغي واحصل عدت او شمیر عدت زمانہ وتقوا الله ربکم او یریګ الله نه چې رب تاسو لري لا تخرجوهن مباسید حضور را من بیوتهن د خپل کورونو خاوند انصاف منکم تاسو نه واقعي مشاهدت لله او پابندي وکړي د گواهی خاص فرض الله ذالکم دارنګ شی تاسو یو عزو پندر کولې شي په دیا چاته چې ایمان وروړي په الله په ورځ د اخر و مې یتق الله سوچ یریږي د الله نه یجعل له مخرجا او بغرض الله دا غره په خلاصې د هر مصیبت نه الله دې موږ د هر مصیبت نه خلاص کړي وګوره په خپل درد تکلیف دی راته نور مصیبتونه دي د بچو ستاسو الله دې موږ د ټولو مصیبتونو نه خلاص کړي و يرزقو من حيث لا يحتسب او رزق به ورکړي د لاده داسې زینا چې د په خیال او ګمانم نه وي او چا چې ځان اوس پاره په الله نو فو حسبه د الله کافی دی غلرا ان الله بشک الله بالغ امری رسون کې خپل فیصله لرا قد جعل الله لكل شيء قدرا بشک تاکي ګرځول الله د پاده یو شي اندازا نیټه دا غي دا دا چې کی بدی دی خپل حمل لرا و مې یتق الله سوچ یریږي د الله نه او بغرضی الله داغه د فار من امره د کار داغه نه یوس آسان والے ذالک امر الله دا حکم د الله دی انزله را لګلې دل را الیکم تاسو ته و مې یتق الله سوچ یریږي د الله نه لری بکی داغه نه مصیبتونه داغه و یوزم له اجر لوی بکی داغه لرا اجر په خزه به ګټې نه باز خلک پی ګټي الکه په خزه باندې ګټه کوي الکه په خزه ګټه مکه او ته له ګټه کوي ظالم بچیا فان په خزه ودا سو کوم چې مال ګټه کوي فان فقو علیهن نو خرچ یو کوي په دې خزه باندې اے برید بتاوي خزه می دا سره خزه ګټه پیګه دلا ها فان فقو علیهن خرچ کوي الله په دې خزه باندې حتا تر دې چې کیږي دا خپل حمل لرا وعین ارض دې قران دې پیسو لپاره خلک کار ساز کوي نه قران باندې نه علما او دین باندې فاین ارزان لکم کپای در کې داخله تاسو د پاره پای در کې تاسو ته معنا یا دایلی پای در کې تاسو اولاد ته نور کې هغه ته جوړو نه دای مورونه وته غره پیسې ورکو به کنه دې تعال در کې هغه هغه نه دی غواړي واتمرو بینکم اصول سوا شوی دا کمال واتمرو بینکم بمعروف او مشوره کوي په خپل منځ کې په نیکو کارونو په صحیح کارونو وان تعاصرتم خبر نه مال کې جاړي وان تعاصرتم کتنګي کوي تانګي راولي په یو بل فساد تور جو نظر د چپي بور کې هغه راو خرابلا لیون فق دې د پاره چې خرچو کې خاوند فراخې من ساته د فراخې خپل نه او من قدر علی رزق او اسو چې تنگ شو پاغه رزق دا نو فل ينفق مما آتاه الله نو خرج دیو کې دا سنا چې ور کړی اغل الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها تکلیف نور کې الله یو نفسه مگر هغه چې ور کړی غته الله سيجعل الله ذر دې چوب ګرځي الله بعد عسر يسرا پس سختې نه آسان واره وکای من قريه ډېر د کلونا اتت ان امر ربها نا فرمانی کړی دا د حکم د خپل رب او رسولي د پیغمبرانو د الله فحاسبنا نو حساب کوم غي سره حسابا شديدا حساب سخت وعذبناها عذابا نكرا او سزا بور کوم غره سزا ناشنا فذاقت نوې ساک وبال امر انجام د کار خپل وکان عاقبت امر یا خسرا او د انجام د کار د خسرا تاوان اعد الله او تیار کړی الله د عذاب سخت او ویریږي د الله نه یقل مندو عاکسانو چې مان امرولې دی قران زل الله علیکم ذکر تاخیر علی کلی الله تاسو ته واعظ کتاب پند رسول المفعول فعل محذوفه انزل الیکم رسولا را لګلې دی تاسو ته الله پیغمبر یتلو چلول ودا پیغمبر په تاسو آیاتونه د الله مبینات کار کار بیانونګي لیخرج الذین لپاره چرو باسیا کسانو لرا چې مان وروړي دی او مل کړي نه د تیارونو له نور نه تا او چا چې مان نور په الله او مل کړي نه دنه بکی د لرا جنتونو ته چې بهیګ بلاندې دونو دا غینه ولې همیشه وی فیا پاک کې بدن همیشه قد احسن الله له رزقا تحقیق یې سکړی الله داغه د پاره رزق الله الذي الله غزات خلقا چې پیدا کړی سبع سماوات او اسماننا او من الارض او د زمون کو نام اسلهن په شان دی او عادت کې يتنزل الامر را لګي فیصله په مندای کې دې لپاره چې پوه شئ تاسو چې بشک الله پر یو شری قدرت والا وان الله بشک الله قد حاته حاته کړي پر یو شی باندې علم د پوهه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ تحریم اخیری سورۃ ده د سپاره سورۃ کې تنویر ده په ما سبقا د لسو سورتونو اخیری سورۃ ده تنویر ده په دې کې مضمون د جهاد او د انفاق په جماعت کې په کورنۍ کې د خلکو سره دا سیمینه مکوا چې هغه سبب د فساد ونګرځي بچی یو شان دی یو بچی پوګه ګرځي ابل پس ټوپک او تمانچه راخلي دا خو دښمنی ده جماعت کې یو کس په مزو باندې سر کې او نور باندې خبرې کې نور سره خلاف کې نو ګوره دا خو سود دښمنی ده د جماعت نه چلی لغوي ولی بنده اغا چې دا واکړي الله ستاسو لپاره کته ګوره کنه تب تغي چلټه ته مرزات ازواج کا رضا منتیا د بیبیان استا اے خپل رز اگر رضا کې ها چې زدا به زمانه خوشاله یو نور ته خپشي خین تا اوس کار نقصان جوړ کو والله غفور الرحیم الله دې بخشش کوونکی مهربان قد فرض الله لكم تحلتا بیا ولګی کینو قد فرض الله تاکي جائز کړی الله تاسو ته پاره فرض کړی تحلتا ایمانکم رواواله د قسمونو تاسو په ادا د کفاره باندې هو که قسم دې کړی دی چې دا کار به کوم نو قسم مات کداغه کفاره ورکا خو غلط کار مکوا پیغمبر یوازې مراد نه دی ها والله مولاکم الله امداد تاسو له او هو العلیم الحکیم دا الله له په حکمت والا وایذا سر النبی کلا چې پټ کني به علی السلام الا با جزواجی بعض بیانو خپل ته حدیثن خبر لرا فلمار کلا نبات به چې خبر ورک ها حضرت حفصه به په خبره سره واظهره الله او خبردار ک په دې خبره باندې الله دې خبره لره الله په د باندې او خبردار ک اغل الله په دې خبره نبی علی سلام چې ستا راز فاش کړي نبأت خبر ورک حضرت حفصه حضرت عائشه تبي په دې خبره باندې نبی علی سلام ته خبره کړو حفصه تا زبد قبیل لسی نس کما او واقع را دي نو هغه دا خبر او کړه زکه دوالو مشوره کړو حفصه او عائشه ها چې کم یوې سره مخ کې راغې نو موږ ورته وایو چې حضرت استاد خپل نو مغافرو بویزي خبره وکړه نو عرفانو الله پا خبر نبی علیہ السلام خبردار کچستا راز فاش کړي بیبي بی یا رسول مصیبت ده که بندوی خبر ورکو نبی علیہ السلام دی بی بی تبی په دې خبره سره چې تاسو ما داس فاش کړي نو قالت اغه غم شو چې ګینه زما خبر عائشه نبی علیہ السلام ته کړ الزام پاغه راته قالت نوی حفصه من انباک هاذا چا خبر ته تعالی رب دې خبره نبی اسلام فورن وی نبا ان العلیم الخبیر خبر دا کړي ما ته پوهه خبردار ذات کتا سوال ته بو باسه ال الله الله تعالی فقط سقط قلوبکما تحقیق مال شوی ساز دوال زرونه توبه تا ان تظاهر علیک تاسو امداد کړي یو بل علی په خلاف ده بشک الله امداد دی دا غره عذر ما پیش کوي نن ورځ انما تو زو نما کنتم تعملون بشکا سزا در کولې شي تاسو تدا کار چې تاسو کوم عمل کو دنیا کې یا ایه الذین آمنوا مؤمنان توبوا الی الله توبه نصوحا توبه باسي الله تا توبه د خلوص او عسا قریب دا ربکم رب تاسو ایو کفرانکم سیادکم چې لري بګي تاسو نه مصیبتونو دنیا تاسو وای خلکم جنات ويدخلکم او دند بکی تاسو لرا جنتونو ته تجری چې بهیږي ولاندې دونو دا غینه ولی یوم پاول الله یخزی الله النبی چې رسوابه نه کې الله پیغمبر اوا کسان چې مان رول موحود پیغمبر صدا نورهم یصابین دیهم چرنا د دای بیا اسا منډي وای مخکې د دینو به ایمانی مخ طرف د دینا اوای بده ربنا ای زمنګ رب اتمم لنا نورنا پورک منګ لازم منګ رنا واغفر لنا او بخنو کې مونږ ته انک علی کل شیء قدیر بشکته پاره یو شیبان قدرت والا یا ایو النبی او پیغمبر شاهد الکفار جهاد کوا د کافر سره او المنافقین د منافقین سره په جواب واغلو دلیم سخت کوا پاغي باندې و ما واهم جهنم او زیدا غي د جهنم وبئس المسیر او ډیر بد زیده دا جهنم د ګرځیدو